وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فاعينوني وإن رأيتموني على باطل ان شاء الله سر د سبا شپې به د پښتو نشرات په پاو کم شپږ بجې پیل کېږي او تر پاو کم اوو بجو به دوام کوي په دې هیله چې سبا شپه تاسو د پښتو نشرات په پاو کم شپږ بجې تعقیب کړئ د کلمې طیبې مقاصد فمن یکفر راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرخندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کښې نیولي که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا اله باندې ایمان نه شته دی د کلمې طیبې مقاصد په دې ایت کې الله سبحانه وتعالی د کافرانو سره د جهاد کولو او د جنګ کولو حکم کړی دی او د جنګ یې درې علتونه ذکر کړي دي چې یو کفر دی په الله او په آخرت باندې د ایمان نه راوړل دویم حرام حرام نه ګڼل او دریم اسلام د قانون په توګه نه منل او د جهاد غایه ذکر کړې ده چې هغه په خپل لاس د جزیې ورکول دي اسلامي محکمې ته او د کفارو ذلت دی یعنې چې کافر په خپل لاس باندې اسلامي محکمې ته جزیه ورکړي او ذلیله شي دا خو د اسلام حکم شو د قرآن حکم شو خو دیموکراسي هغه نظام دی چې په دې کې د دې جزیې نه انکار دی او دا د دې دیموکراسي یو بل فساد دی چې دوی جزیه نه مني د کافر نه په هر ملک کې چې جمهوریت حاکم او قایم شه نو هلته به په مسلمانانو باندې جزیه او ټیکس ایښودلی کېږي په کاروبار کې د دوی نه فیصدی کټ کېږي او د ګمرک او د محصول په نوم باندې د مسلمانانو د مالونو په انتقال کې د دوی نه پیسې اخیستلی کېږي او دوی د جزیې نه بیا ازاد وي او خلاص وي کافر باندې به هېڅ قسم جزیه او ټیکس نه وي جساس رحمه الله لیکي چې هغه څوک چې په مسلمانانو باندې ټکسونه لګوي او په مسلمانانو باندې جزیې ږدي د هغې سره به جنګ کېږي ځکه د دې حکم د قطع طریقو په شان دی نو په جمهوري نظامونو کې په مسلمانانو باندې ټکسونه ایښودل کېږي او د کافرو نه جزیه هغه پورته کېږي او چتېږي او دا د دې دیموکراسۍ او د جمهوریت یو بل فساد دی او نقصان دی او دا دلیل دی د دې چې دا کفري نظام دی ځکه مسلمان ذلیله کوي او کافر ته عزت ورکوي تر دې پورې چې د اقتصاد په نامه باندې د یهودیت او نصرانیت د خورولو دپاره او د یهودي او نصراني دعوت د صندوق د ډکولو دپاره ستا د ټلیفون په کارډ کښې هم دا پنځګون ته تمی او ستا نه اخلي که تجارت کې کاروبار دې خپل دی پیسې خپلې بند دی او په دې کفري نظام کې به ستا نه ګمرکات کټ کېږي او ستا نه به پیسې اخیستل کېږي مسلمانانو باندې ټکسونه نه شته دی دا ناروا دي د دوایي په هر بوتل باندې ټیکس مقرر دی او په خوراکي موادو په هر شي باندې ټیکس مقرر دی دا د دې دیموکراسۍ فساد دی خو مسلمانان په دې باندې نه پوهېږي او د کفارو دوکه ورکړې ده دوی الله پاک دې زمونږ ذهن په دې مسله باندې خلاص کړي چې حق ته حق وویو باطل ته باطل وویو حق وپېژنو او د باطل نه جدا کړو او دغه تلبیس چې دښمن په مونږ باندې راوستی دی یهود او نصاراو چې دا د دې زړه طریقه ده الله رب العالمین ورته ویلي ولا تلبسو الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون حق او باطل سره ګډوډ کوئ ما د دې پخوا نه دا طریقه ده چې حق ته د باطل جامه ورغوندې او باطل ته د حق حق خلکو ته باطل ښکاره کوي او باطل خلکو ته حق ښکاره کوي نو په دې دیموکراسۍ کې ډېر فسادونه دي یو بل فساد یې دا دی په همدې باب چې د کفارو نه د جزیې پورته کول خو پرېږده بلکې کفارو ته بلکل د دعوت په میدان کې ازادي ورکوي چې په ازادانه توګه دا مجلسونه جوړ کړي غونډې جوړې کړي کنفرانسونه جوړ کړي محفلونه جوړ کړي او په هغې کې به د کفر دعوت وکړي تاسې وګورئ چې په افغانستان کې د زرګونو په حساب مؤسسات لګیا دي کار کوي او دغه مؤسسات په ډاګه چې په کوم ځای کې کوم کار کوي نو په هغې کې د دوی دوه قسمه مؤسسات دي چې یو تمویلوونکي اداره یي یوې تطبیقوونکي اداره یي د دواړو بېله بېله ټاپۍ ته وګوره چې تطبیقوونکې اداره بیا د افغانانو په نوم باندې وي په نوم افغانان به وي خو تمویلوونکې اداره به یا لندن وي او یا به جاپان وي یا به جرمني وي بلاشه مؤسسات دي چې هغه دلته په افغانستان او په پاکستان کې کار کوي دا یو سایډي ده او دا ایم سي ده او دا ایم آی ده دا یونیسف دی او دا آی آر سي ده او دا یونیسیار دی او دې ته ورته نور چې نومونه بېلمازه دي، په یادولو باندې وخت نه ارزي. دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د مسلمانانو فکرونه منحرف کړي او د اسلام نه واړوي او ازادي ورته چا ورکړې ده؟ ازادي ورته همدې جمهوریت او دیموکراتو نظامونو ورکړې ده. که چېرته جمهوریتونه نه وی نو بیا به په دې باندې پابندي وی. دوی بیا نه شو کولی چې په اسلامي هېوادونو کې خپل زهر وشیندي، مسلمانان بېلارې کړي او مسلمانان ګمراه کړي. نو دا هم په دې دیموکراسۍ کښې یو غټ فساد دی حتی چې دا اصل د دیموکراسۍ په کفر باندې د رضا سره مرادف دی او رضا په کفر باندې دا کفر دی نو جمهوري نظام دا سراسر کفر دی په دې کښې د اسلام هېڅ بوی نه شته رنګ هم پکې نه شته بل دا چې د دې دیموکراسۍ په اصولو کښې یو اصل دا دی چې د تعلیم د هر چا حق دی او تعلیم کښې هر چا ته ازادي ده نو دا خو صحیح ده چې تعلیم د هر چا حق دی او تعلیم ازادي ده، لیکن په تعلیمونو کې ځینې تعلیمونه بیا حرام دي، لکه د سحر او جادو زده کول دا حرام دي، د ډمتوب زده کول دا حرام دي، د بتانو د جوړولو کسب زده کول حرام دي، خو دی د تعلیم د ازادۍ د شعار په واسطه باندې د سحر او د جادو زده کولو ته اجازه ورکړې ده. که څوک بتانو جوړول زده کوي نو دې باندې هم پابندي نه شته دی او د ډمتو دپاره خو دی د هنر زیبا په عنوان باندې پوهنځي خلاص کړي دي په هر دیموکراتیک نظام کې د ډمتوب دپاره په پوهنتون کې مو مستقله څانګه وي پوهنځي په هغې کې خلاص او دا د مکتب کتابونه ته ګوره د پښتو ادب یې ګوره ټولې ټپیزې د ډم د ډمتوب نه ډکې وي حال دا دی چې صحیح، سم، حماسي ادب زمونږ په هره ژبه کې شته دی، پښتو کې هم شته، په دري کې هم شته، په اردو کې هم شته، خو د دیموکراسۍ په مکاتبو کې او د دیموکراسۍ په ښوونځیو کې بیا حماسي ادب چا ته نه ښودل کېږي. هلته د عیاشۍ او د عریانۍ سندرې ښودل کېږي. ډمتوب ته یو ځل یې د هنر نوم ورکړ، بیا یې د زېبا لقب ورکړ، هنر زېبا، او دې ته وده ورکوي او دې ته پرمختګ ورکوي او د دې لپاره کوشش کوي. نو دا په ډمتوب باندې ولاړ نظام دی، د ډمانو نظام دی او په دې کې ډمتوب ازاد دی. زمونږ په دين کښې بيډم توب بند دی په دې کښې سحر او جادو حرام دی او دې ته شرک او کفر ويل شوی دی وما کفر سليمان ولکن الشياطين کفرو سليمان عليه السلام کافر نه و شيطانان کافر وو علت د کفر یې دا و چې يعلمون الناس السحر دې خلکو ته جادو ورښوده نو د دیموکراسۍ بل فساد دا دی چې په دې کې سحر او جادو زده کول ازاد دي نور بې پیدې عبس علمونه ناروا او حرام علمونه هغه په دې کې ازاد شوي دي اجازه ورکړه شوې ده او دا په دې وجه چې په دې کې واصل دا دی چې تعلیم دا د هر چا حق دی او په دې کې هر څوک ازاد دی او چې کوم تعلیم یې ضرورت دی هغه باید حاصل کړي بل فساد په دیموکراسۍ کې دا دی چې په دې کې د مسکن د ازادۍ په عنوان باندې یو اصل موجود دی چې دغه اصل د دې لپاره دوی وضع کړی دی او رامنځته کړی دی چې د مسلمانانو ترمنځ کافر د اوسېدلو حق پیدا کړي ولو که په حرم شریف کې وي که نه د کور د حق نه هېڅوک هم چا نه دی محرومه کړی خو دیموکراسي چې دغه اصل په خپلو اصولو کې ایښی دی دا د دې لپاره ایښی دی چې کافر مرتد، بې دینه، دا د مسکن او د اوسېدو په حق کې ازاد دی، چې کوم ځای کې اوسېږي څوک نه شي کولی چې ده ته دی د لاس نه ونیسي ویې باسي نو یو په دې سره د مسلمانانو په ملکونو کې د کفارو د ازاد اوسېدلو حق ثابتېږي لکه هندوان او سیکان یهود او نصارا او داسې نور اصلي کفار هغوی که د مسلمانانو په ملک کې وو نو هلته به د ازاده اوسېدو حق لري طبیعت به اخلي بیا به د ټولو حقوقو نه برخمن دي حال دا دی چې اسلام د دغسې کفارو اوسېدل په اسلامي خاوره کې د جزیې نه غیر نه مني او د ذمي په توګه اوسېدلی شي نور نه شي اوسېدلی کافر به یا معاهد وي نو د معاهدې د شرطونو مطابق به مسلمانانو سره اوسېږي یا به مستحمل وي پناه به راوړي مسلمانانو ته نو د استعمان د شرطونو مطابق د کډوال په توګه د خاص وخت لپاره د مسلمانانو ترمنځ او یا به ذمي وي نو د جزیې په مقابل کې به دی ازاد وي او اوسېږي به او یا به حربي وي جنګ به ورسره کېږي نو نن چې په نړۍ کې مختلفو ملکونو مسلمانانو ملکونو کې کفار اوسېږي که غیر حربي دي نو هغه نه معاهد دي او نه ذمي دي او نه مستأمن دي بلکې بدماشان دي او په بدماشۍ باندې خپل ژوند کوي دلته چې د هغې څومره واک چلېږي دومره ستا د مسلمان نه چلېږي او دوی خو لا پرېږده چې حربیان راغلي دي د مسلمانانو په کورونو باندې خپلې اړې واچولې مسلمانان یې د خپلو کورونو نه پورته کړل اول ته آبادۍ وکړلې په بدماشۍ باندې او په هغې کې د ډېرو مسلمانانو په په هډوکو باندې دغه څه ظالمانه تیارې کینې او پاڅېږي او د دغه نه استفاده کېږي او بیا د نورو مسلمانانو کورونه د هغې نه بمبارېږي نو دا په دې دیموکراسۍ کې بل فساد دی چې کافر یعنې هر انسان په خپل د اوسېدو په ځای کې ازاد دی نو کافر د مسلمانانو تر منځ اوسېدلی شي مرتد اوسېدلی شي تر دې پورې چې دی په دې باندې کفارو یهودو او نصاراو ځان ته په حرم کې او په جزیرة العرب کې د اوسېدو حق ورکړی حال دا دی چې رسول الله صلی وسلم فرمایي چې یهود او نصارا د جزیرة العرب نه وباسئ زه به یهود او نصارا د جزیرة العرب نه وباسم د مسلم شریف حدیث دی حتی لا ادعو الا مسلما تر دې پورې چې زه په کې مسلمان نه غیر بل څوک پرې نه دم بل حق په دې کې د بل فساد په دې کې د مطبوعاتو ازادي ده وایي چې مطبوعات به ازادي په مطبوعاتو کې که د بربنډو ښځو عکسونه خپروي که د قرآن کریم په اړه بې ادبي خپروي که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېعزتي پکې کوي او د هغه د بېعزتۍ عکسونه پکې خپروي یا تحریف شوي قرآنونه پکې نشروي یا پکې د تورات او د انجیل نسخې چلوي نو بس صحافت ازاد دی او مطبوعات ازاد دي مسلمانان بیا د خپل دین دعوت ته دونه متوجه نه نه د خپل دین په اړه لیکنو ته دونه تیار نه دونه وخت لري خو دی هغه خپل زهر په دې لاره باندې خوري او مسلمانان پې ګمراه کوي ډېر چټل ناولونه په دې بازارونو کې خرڅېږي د صحافت او د مطبوعاتو د ازادۍ په عنوان باندې چې په هغې کې د ځوانانو شهواني غریزه هغه روزل کېږي او وده ورکول کېږي د ځوانانو د بېلارې کولو دپاره قسم قسم کتبي خپرونې او نشرات هغه په دې جمهوریتونو کې روان دي اخبارونه چې ګورې چې نظر دې پرې ولګېږي نو ایمان نه دې خلاصوي ځکه په اول مخ باندې دومره عکسونه چې هغې ته هغې نه د نظر اړولو او د سترګو پټولو امر دی لیکن ښي طرف ته به ځي مخې ته به یي شا ته به یي چپ طرف ته به که نظر وړاندې واچي هلته به دیوال ته ځوړند دي بل به په اوږه کې اخبار راچولی که د کوم دکان طرف ته مخ واړوه هلته به بیا عکسونه ځوړند دي په دې وخت کې څوک ایمان نه شي ساتلی او اوس پکې د کاندیدانو ښځو عکسونه لا بل شرم دی چې د اوس مېړه به بیا هغه کاټونه له جب کې ګرځوي او خلکو ته یې ورکوي چې دا زما ښځه ده دې له اوټو ورکوي په دیوالونو له عکسونه لګوي په بازارونو کې وله خورئ نو دا د اوس نظام دی په دې کې دا د اوسي خورېږي او دا بېدیني پکې خورېږي نو دغه یو بل فساد دی په دې دیموکراسۍ کې او دې ته ورته د دې سره په څنګ کې د غږیزو خپرونو ازادي دا هم یو غټ فساد دی چې د رادیوګانو د لارې نه که د قرآن کریم خلاف کېږي که د جهاد خلاف کېږي که د مانځه خلاف کېږي که نو عبادتونو پورې ټوکې او مسخرې کېږي که هر څومره د اسلام د شاعرو توهین پکې کېږي په رادیو کې او په اخبار کې نو څوک نه شي کولی چې د هغې مخه ونیسي ولې چې دیموکراسي ده او دیموکراسۍ کې هر څه ازاد دي خصوصا د بیان ازادي ده خصوصا د مطبوعاتو ازادي ده بیان پکې ازاد دی مطبوعات پکې ازاد دي نو که په فرانسه کې شارلې اوبدو د نبی علیه السلام عکسونه خورئ او که د کابل رادیو نه بیا اشرف غني رالګېږي او د هغې تایید کوي او څوک چې د هغې په مقابل کې د نبی خپل پیغمبر نه قرباني کېږي او قرباني ورکوي د هغې غندنه کوي که د کابل اکسپرس ورځپاڼه را لګېږي او د نبي علیه صلات وسلام او د الله په نوم کنځلې خپروي او که په رادیوګانو او فېسبوکي صفحاتو کې سپېشل لوچکان او لنډغر او د غرب بړیڅي تاییدونه خپروي دا هر څه دې ازاد دي ولې ځکه چې دیموکراسي ده نو جمهوریت دی او په دې کې هر څه ازاد دي نو دا غټ غټ مفاسد دي په دیموکراسي او جمهوریت کې چې دا ټول د دې خبرې دلیل دی چې دیموکراسي او جمهوریت چې دیموکراسي او جمهوریت دا کفر دی او دا د اسلام سره هېڅ قسم تعلق او تړاو نه لري نور مفاسد به انشاءالله تعالی بیا بیان کړو وبالله تعالی عز وجل التوفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد الفتح اتلسم آیات نو الله تعالی معلوم کړ هغه څه چې د دوی په زړونو کښې وو نو په دوی یې ارامه رانازل کړ او نږدې فتحه یې ورته ورسوله یعنې الله تعالی ته معلومه شوه چې د دوی په زړونو کښې رښتینولي وفاداري او د نیت اخلاص موجود دی ځکه دوی د الله رب العالمین سره په مرګ بیعت کړی وو دا یاد په دې دلیل ده چې اخلاص د واکمنۍ یو شرط دی او چې کله هم په چا کې راشي نو الله تعالی ورته فتحه کامیابي او واکمني ورکوي الکهف یو سلو لسم ایات څوک چې د خپل رب سره د مخامخ کېدو امید لري نو هغه دې نېک عمل کوي او د خپل رب سره دې هېڅوک نه شریکوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ټولو زیات چې زه په تاسې له څه وېرېږم هغه کوچنی شرک دی له دې اوله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مشر و چې تر ټولو خلکو زیات یې د خپلو صحابه کرامو زړونه د دغه افت څخه پاک ساتل په ځانګړې توګه په جهاد کښې هغه د جهاد په امیرانو ډېر نظر ساته، فرمايي، په الله قسم مونږ داسې چا ته د دې کار ذمه داري نه سپارو چې هغه يې وغواړي يا پرې حرص کوي. له ابوسعيد عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه نه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم هغه ته وفرمايل ای عبدالرحمن بن سمره! ته مشري مه غواړه، ځکه که تا ته مشري ستا له غوښتنې پرته درکړل شي، نو مرسته به درسره په کې وشي او که چېرته ستا په غوښتنه درکړل شي، نو بیا به دغې مشرۍ ته ته همداسې پرېښودل شي. امام نووي رحمه الله وايي، علما وايي، دا چې یو تن ته د غوښتنې سره سم مشري نه دي ورکول په کار، دې کښې حکمت دا دی چې بیا هغه دې مشرۍ ته سپارل کېږي او د الله تعالی له پلوه ورسره کومه مرسته نه کېږي لکه چې د عبدالرحمن بن سمره رضي الله عنه په مخکېني حدیث کښې ذکر شول او کله چې ورسره د الله تعالی مرسته نه وي نو هغه بیا د کار لپاره مناسب نه وي او غیر مناسب انسان ته مشري ورکول په کار نه دي کله داسې هم کېږي چې یو سړی په جهاد کښې سابقه او ښه سیرت هم لري او الله تعالی ته معلوم وي چې خیر په کښې شته لیکن د امارت او مشرۍ لایق نه وي اګر که هغه په ځان ګمان کوي چې زه یې ترسره کولی شم لکه د ابوذر رضي الله په حدیث کښې دي وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ای د الله رسوله ما ولې په یو ځانه مقرروي نو هغه زما په اوږه لاس کېښود ویې فرمایل، ای ابوذره! ته کمزوری یې او دا امانت دی او د قیامت په ورځ شرم او پښېماني ده، لیکن کله ناکله داسې وخت هم راځي چې غوره او بهترو خلکو ته د مشرۍ اخېستل واجب شي، کله چې هغوی وګوري چې وینې تویېږي او مالونه غلا کېږي او هغه دا توان لري چې د دغې مخنیوی وکړي، ځکه خو یوسف علیه السلام چې عزتمن او د عزتمن زوی دی ویې ویل. اجعل لي على خزائن الارض او تاسې ټول د الله تعالی په رسۍ منګولې ولګوئ او خواره واره کېږئ مه او د الله تعالی هغه نعمتونه رعایت کړئ چې په تاسو یې کړي وو. کله چې تاسې په خپل منځ کې دښمنان وئ، نو الله تعالی ستاسې په زړونو کې الفت پیدا کړ، نو تاسې د الله تعالی په نعمت سره ورونه ورونه شوئ. عبدالرحمن بن مسعود رضی الله عنه وایي، ای خلکو! تاسې د امیر خبره ومنئ او د مسلمانانو په جماعت کې واوسئ. ځکه دا د الله تعالی هغه پوله ده چې امر یې پرې کړی دی تاسې چې په اطاعت او د مسلمانانو په جماعت کښې کوم څه نه خوښوئ هغه د هغه څه نه بهتر دي چې تاسې په جدا چې تاسې په جداوالي کښې خوښ بولئ ولې به داسې نه وي او د رسول الله صلی وسلم نه په مسند په مسند احمد کښې ثابت دي چې هغه فرمایلي دي درې شیان داسې دي چې د هغه په وجود سره د مسلمان په زړه کښې د یو بل سره کینه او خفګان نه پاتې کېږي الله تعالی ته په عمل کښې اخلاص کول او د مشرانو خیرخواهي په بل روایت کښې ورسره داسې هم دي او د اولوالامر یعنې مشرانو خبره منل او د مسلمانانو په ټولي یعنې خلافت کښې اوسېدل ځکه د مسلمانانو دعا د هغوی چاپېره ساتنه کوي ابن قیم رحمه الله وایي څوک چې خپل ټول عمر الله تعالی ته خالص کړي، په خپلو ټولو کارونو کې د الله د بندګانو لپاره خیرخواهي ولټوي او د مسلمانانو د جماعت یعنې خلافت سره یو ځای واوسېږي، اختلاف یې اختیار نه کړي او زړه یې پاک صفا شي، نو دا د الله تعالی ولي شي او څوک چې د دې پر خلاف وي، نو د هغه زړه د هر افت او شر څخه ډک وي. نو هغه اصل او بنیادي خبره چې باید مسلمان پرې عمل وکړي هغه وحدت دی، نه خواره واره کېدل، د الله تعالی په رسۍ منګولې لګول دي، نه ځان له والو اختلاف. کله چې دغه شان نفاق زړه والا خلک را یو شي او ټولنه جوړه شي، نو په دنیا کې عزت او واکمني تر لاسه شي او په آخرت کې یې درجې لوړې شي او مخونه یې سپین شي، لکه چې عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما د دغه ایات په تفسیر کې وایي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د اهل سنت والجماعت مخونه به سپین وي او د بدعتانو او ډلهبازو مخونه به تور وي کله چې اختلاف او تفرق وي نو هېڅکله به واقع کامیابي تر لاسه نه شي اګر که په دې دنیا کې تر ټولو غوره او بهادر انسان وي ته وګوره علي ابن ابي طالب رضي الله عنه کله چې هغه خلیفه شو نو د دنیا په ژوندیو انسانانو کښې تر ټولو غوره او بهادره انسان و، لیکن کله چې امت اختلاف اوکړ، یوه ډله باغیانو یې پر خلاف پاڅون وکړ او بیا خوارجو پاڅون وکړ، الله تعالی دې دوی تباه کړي، نو علي رضی الله عنه په دې ونه توانېده چې د کفارو پر خلاف یو لښکر هم تیار کړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله پر روافضو په اثنی عشریه یعنې دولس امامانو د خبرو په ترڅ کښې وایي، په دغه ټولو کښې د توري خاوند یوازې علي بن ابي طالب رضي الله عنه ؤ، لیکن د دې با وجود هغه په خپل خلافت کښې په دې ونه توانېده چې د کفارو پر خلاف غزا وکړي، یا کوم ښار فتح کړي او یا کوم کافر وژني، بلکې مسلمانان په یو بل مسلط شول تر دې چې د ختیځ او لویدیځ کفارو، اهل کتاب او مشرکین یې د وهلو تمه پیدا کړه، بلکې دا هم ویل شوي چې کفارو د مسلمانانو بعضې خاورې هم نیولې وې. د جمل جنګ د تفرق او اختلاف تر ټولو دردوونکی مثال دی، لکن بالعکس چې کله د وحدت کال یعنې عام الجماعة راغی او امت په معاویه رضي الله عنه راټول شو، نو هغه بیا لښکرې ولېږلې، هېوادونه یې فتح کړل، زکات یې راغونډ کړ او مالونه یې خلکو ته ورکړل. په دې کښې د هېڅ مسلمان اختلاف نشته چې علي رضي الله عنه د معاویه رضي الله عنه څخه ډېر تقوادار او بهادر و، لکن اختلافات او تفرق ټول شر دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. څوک چې د امیر د اطاعت یعنې خبر منون یعنې خبرو منلو نه بهر او د مسلمانانو له ټولي څخه جدا شو او بیا په دې حالت کې مړ شو نو د جاهلیت په مرګ مړ دی او څوک چې د همده بیرغ لاندې وجنګېده چې د عصبیت وطنپالنې قوم پالنې لپاره غوسه کېده او یا تعصب ته دعوت ورکاوه په دې حالت کې که ووژل شو نو د جاهلیت په مرګ مړ دی رواه مسلم په بل روایت کښې دي چا چې له خپل امیر څخه څه بد ولیدل نو صبر دې پرې وکړي ځکه هېڅوک داسې نه شته چې د مسلمانانو د ټولي ښې یعنې خلافت نه یوه لوېشت جدا شي او مړ شو نو د جاهلیت په مرګ مړ شو د الله په فضل سره تر څو چې زموږ زړونه په یو داسې امیر را جمع وي چې موږ پرې نیک ګمان لرو او د هغه څخه د تهمتونو او شک دفاع کوو نو په الله قسم چې امریکا خپل ټول پوځ راولي بلکې خپل ټول سړي او ښځې زموږ د جنګ لپاره راولي نو مونږ کامیاب یو. مجاهدینو ته وایو چې ای د الله تعالی لښکره! نو هر هغه چا لاس ونیسئ چې د ستاسې صف سره ویزه کول غواړي. د دې مقالې پاتې برخې به انشاءالله په راتلونکو خپرونو کښې تاسو ته وړاندې شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا د خراسان ګلالي کوچنیان په دې دنګو غرونو او پراخه ورشوګانو کښې د شرق او غرب له فکري زندانه ازاد په اسلامي فکر او روحیه ښوونه او روزنه تر لاسه کوي الاسلام دیننا ده معاشن ده الناس لنا التكي بني ان كتسه الله جد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرئ القران فاستمعوا له د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید لرم چې ټول به روغ جوړ خوښ خوشحاله اوسئ قدرمنو اورېدونکو الحمدلله په خراسان ولایت کې مختلفې ادارې کار کوي چې تر څنګ یې د تعلیم اداره هم ده الحمدلله د تعلیم اداره په خپله برخه کې ډېری لاسته راوړنې لري چې په هغه سیمو کې چې مخکې به هلته ماشومان بې تعلیمه را لویېدل او د اسلامي خلافت په ظهور سره هماغه سیمو ته استادان رسېدلي دي هلته یې ښوونیز مرکزونه فعاله کړي دي ماشومانو ته درسونه کوي نو درنو دوستانو په کوټ سیمه کې هم الحمدلله تعلیم ته ډېره زیاته توجه کېږي د ماشومانو روزنې ته ډېره زیاته توجه کېږي نن زه د کوټ په سیمه کې یم او قدرمن دوستانو په کور سیمه کې نن ورځ په ښوونیز مرکز کې استادان د خپلو شاګردانو څخه د سټېج ازموینه اخلي او شاګردان به استادانو ته د پوښتنو ځوابونه ورکوي په دې هیله یو چې ګرانو دوستانو دا خپرونه را سره د پیل نه تر پایه واورئ د زده کوونکو سره غږېږم یو ګلالی زده کوونکی مې په څنګ کښې ناست دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ستا نوم څه شی دی عزیر عزیر جانه ته خو هم په دې مسابقه کښې کامیاب شې که نه انشاءالله څو پوښتنو ته دې ځواب وویل څلور څومره خوشحاله یې ډېر خوشحاله یم خلک خو اوازې خپروي چې د اسلامي خلافت مجاهدین ښې دوی ماشومان وژني او ماشومان حلالوي او ماشومان د تعلیم څخه بې برخې دي دا خبرې رښتیا دی که دروغ دي دا یې ټولې دروغ دي که ماشومان یې وژلی نو مونږ به یې ټول وژلی وی الحمدالله اوس مونږ د خلافت مجاهدینو سره ناست عزیر جانه هغه ماشومان چې له دې سیمو څخه تللي کډوال شوي دي هغې ماشومانو ته مو څه پیغام دی هغو ته مې دا پیغام دی چې راشي د خلافت ساحو کښې سبقونه ووایم ښارونو کښې دي لوچاګان نه راوځي شیان مونږ زده کړي دي کتابونو نومونه هم زده کړي دي، قرآن کریم ایاتونه هم زده کړي دي، زموږ عمره کم به تاسو هم تکړه شي د خلافت ساحلران. ان شاء الله ډېره زیاته مننه یو بل زده کوونکی مې څنګ کې ناست دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستا نوم څه دی عثمان عثمانه څنګه یې ښه یم الحمدلله ما تام پوښتنو ته ځواب ویو هغه مې ویل نو څومره خوشحاله چې په دغه غونډه کې بریالی شوې ډېر خوشحاله یم ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله څه پېغام دې دې ماشومانو ته څه ویل لرې؟ ماشومانو ته مې دا ویل دې چې ډېر تکړه شئ او ځه کوشش دې وکړې او درسونه دې ښه ټیټ یاد کړې. پوښتنو ته ځوابونه ویل او دا ټول درسونه موږ ته خلافت اسلامي والا ښودلي دي او بس انشاءالله ښه ځنې خوشحال یو. په خلاف باندې پاڅونونه مه کوئ موږ به هم پرې خوشحاله شئ او درسونه به یې وبس. ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. ستا نوم څه دی؟ عبدالرحمن. عبدالرحمنه تا پوښتنې ته ځواب وویو؟ څومره خوشحاله یې چې د اسلامي خلافت مجاهدینو دلته مدرسې فعاله کړي؟ ډېر خوشحاله یو چې خلافت اسلامي قایم شوی او موږ دلته مدرسې فعالې کړې دي حدیثونه ورکړي زده کوو قرآن ورکړي زده کوو قرآن تلاوت او ایتونه ورکړي زده کوو د هغې ترجمه ورکړي زده کوو موږ ډېر د خلافت مجاهدینو نه خوشحاله یو ستا د اسلامي خلافت په دې نصاب کې کوم مضمون سره ډېره مینه لري او څه دې زده کړي ورکړي الاسلام دیننا سره ډېره مینه لرو او دغه هم ورکړي زده کړي عقیده هم ورکړي زده کړي ده قرآن هم ورکړي زده کړي حدیثونه هم ورکړي زده کړي دي د قرآن د ایتونو ترجمه هم ورکړي زده کړي ده د دروغو په خبرو باور ونه کړي چې د اسلامي خلافت مجاهدین بدناموي نو ډېر زیات خوشحاله یو چې الحمدلله د اسلامي خلافت د تعلیم په برخه کې مختلفو سیمو کې ښوونیز مرکزونه مدرسې او همداراز د ماشومانو تعلیم ته ځانګړې توجه کېږي دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی الحمدلله دغه ماشومان به په داسې یوه ماحول کښې را لویېږي چې دوی سره به بیا آینده کښې د اسلام فکر وي د خپل دین او آخرت فکر به ورسره وي نو درنو دوستانو زموږ د نشراتو وخت کې تغیر راغلی انشاءالله سر د سبا شپې به د پښتو نشرات په پاوکم شپږ بجې پیل کېږي او تر پاوکم اوو بجو به دوام کوي په دې هیله چې سبا شپه تاسو د پښتو نشرات په پاوکم شپږ بجې تعقیب کړئ